دا یو صورت ده چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په د کې موږ روښانه روښانه لارښوونې نازل کړې دي ښایي چې تاسې درس واخلئ وليشهد عذابهما طائفا من المؤمنين زناکار خزه او زناکار نارینه له دواړو نه هر یو سل دوری وهي او پر دوی باندې د زرسي احساس دی دا الله پاک د دین په باب په تاس کې نه راپاریږي که تاسو پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغه ته د سزا ورکولو په وخت کې دی د مؤمنانو یو ډله موجوده وي الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين زناکار دی نکاح نکوي مګر له زناکارې ښځې سره یا له مشرکې سره او له زناکارې سره دی نکاح نکوي مګر زناکار یا مشرک او دا حرام کړای شوی دی پر مؤمنانو او څوک چې په پاک لمنو خزو باندې تور ولګوي بیا څلور شاهدان تیر نکړي هغوی اتیا دوری وهي او دا غو شاهدی هیڅ کله ممنئ او هغوی په خپل فاسقان دي إلا الذين من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم پرته له هغو خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله پاک هرومرو د هغو په حق کې غفور او رحیم دی والذين يرضون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم نو لاغونه د یو تن شاهدی دا و چې هغه څلور زنه په الله پاک باندې په قسم خوړلو سره شاهدی وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې رښتینی دی والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين که پر تاسو خلکو د الله پاک فضل او دغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله پاک خورا ښه پاملرونکی او د حکمت خاوند دی